مگر د تشو الفاظ پس روان دي په مقصد باندې نه پوهیږي مفسرین دا دواړه په ذکر کړي چې یا استثناء منقطع ده کله امانی نه مراد څه شي شي د ځان جوړې شوی قصې او تشوایشات شي او که مراد څه نه تش الفاظ شي نو بیا استثناء متصلنا وانهم الا يظنون او ندی وی مگر تش ګمانونه کوي امام قرطبي رحمت الله علیه په تفسیر کې دارنګ ابن جری رحمت الله علیه په کتاب التسهیل کې ذکر کړی دی او په خوا د خلکو دا قصې وي ذکر الله په کتاب باندې نه کوي د عقیده نه پیژنل او شمس تبریز بابا په ملتان کې نور را کوسره نو باغه دې کې نور وي او سونی دې را کته دې قسم باغه دې کې ګرمي شي وای دا ولې الله په کتاب نه کوي نو د امانی د قصو په روانو کله به شیخ عبد القادر جیلانی رحمت الله علیه لوی ځوان چې د یو لوک یو لسو کالو دوبه بیړې راوستي و راوستي و نو دی لا الا امانی ویل شي او د الله کتاب ته در سره نو بیا د الله کتاب پس رواني د دې په مقصد او معنا به پوهیږي فويل للذين يكتمون الكتاب بأيديهم په دې آیات مبارکه کې الله او يهوديانو یو بل خباثت ذکر کړي چې د الله په کتاب کې تحریف کړي ځان لیکلو کې یو به نسبت الله لکې چې دا د الله را لګل شوی کتاب دی فویل للذین پس هلاکت او تباہی د پاره دا کسانو یكتبون الكتاب بأيديهم ویل د دې څه معنا ده عام معنا په لغت د عربی کې د ویل معنا د هلاکت راځي مفسرین وی ویل ای هلاک و دمار لهم هلاکت او تباہی دی د دې لپاره او امام ترمذی رحمت الله علیه په خپل جامع کې یو حدیث ذکر کړی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی د الله نه فرمانی به کولا او ځان له جنتی وی الله به دروغ جوړول او ځان له جنتی وی لکه عرب وی ناتی مثال د احشفا وسوء قیلت دا مثال عرب دا چا د فار ذکر کوي چې دوا مضموم او قبیح صفاتونه پاغه راځي مشي حشف ویل کېدی چې بیکار کجور لا او سو اکیلت معنا دا د چې پتول کې کمې کې و یو طرف له کجور دین بیکار دی او بل طرف له داغه پتول کې کمې کې نو یو طرف له الله نه فرمانی کې او بل طرف له چې د جنت ته قرار جنت لبزم نو دا دا یو بل خواصت ذکر کوي د ایام معدوده نه مراد څه دي نو کتاب التسهیل کې ابن جزی رحمت الله علیه وایي چې یا د دین سلوی خرج مود مراد ده د دې يهود مليان وبوي چې مونږ بشرف یو سلوی خرج له جهنم لزو ځکه سلوی خرج مونږ د سخی عبادت کړو نو د هر ورځې په مقدار باندې به مونږ په جهنم کې اورس تیرو او یادا چې نن یو ورځ په جهنم کې تیر او زکه دی به د دنیا وزر کال موده ده او د هر زر کال په مقابله کې به یو ورځ تیرو نو د ایام معدوده مراد یا سلوی خرج دی یا ورځي قل ورته فرمای اے حبیب صلی الله علیه وسلم اتخذتم عند الله عهدا آیا تاسو نیولې ده د الله سره څه وعده ولې الله تاسو سره څه وعده کړې چې د شمیر یو سوره د په اور کې تیروي او بیا به جنت لځي فلن يخلف الله وعده نو هیڅ مخالفت او خلاف نه کوي الله د خپل وعده کاله در سره سواده کړی نو الله خود خپل وعده مخالفت نه کوي ام تقولون نو دای وی مونږ دا یو څو ورځې د شمیر تیرو او تفسیر معارف مقصد دا ذکر کړي چې دی يهوديانو بلا خیال او ګمان کول چې دین د موسی عليه الصلاه والسلام منسوخ شوی نه دی نو مونږ د عیسی عليه الصلاه والسلام او د محمد رسول الله صلی الله عليه وسلم نه انکار کوو نو پرې باندې مونږ کافر نه ګرځو چا چې شرک کو په دې شرک باندې مړ شو نو دې خاوند د اور دې په دې اور کې به همیشه نو په دې آیات کې تخویف اخروی ذکر کو په عذاب د جهنم سره اوس ورپسې آیات کې بشارت ذکر کوي مؤمنانو لا د قران کریم منهج او طریقه دا ده چې کله نه منون کله تخویف او ير ورکی نو ورپسې د مؤمنانو او بشارت او خوشخبری ذکر کوي یا د دې عکس وی مؤمنانو لذیر ورکی نو مجرمانو کافرانو لبیا تخویف او ير ورکی والذین آمنوا وعملوا الصالحات او کسان چې ایمان وروړل دي او عمل یې کړی دي نیک عمل هغه چې په طریقه د نبی صلی الله علیه وسلم وی